نه دی ضرور بلکې په درې ځای کې د غنیت هر چیرې چې نیت وکړي هغه څه دي یو په وخت کې د عزل د مال یو سړی دی د خپل غنی دنیادار دی د زکات پیسې د هغه نورو پیسو سره جلا کړي دغه وخت کې د نیت د زکات کړي وو چې دا پیسې د زکات دي بیا هلته په خپل کور کې تحقیق کښې شوی بیا که د ده کوروالا بلقریب بلقریب هغه پیسې مسکین ته ورکړي دا سړی بیخي غائب وي هم هغه زکات اوس دی په دا وخت کې د ورکړې و مسکین ته خو نیت نه دی کړی اما په هغه وخت کې د عزل د جدا کردن چې دغه مال د زکات د خپلو پیسو څخه جلا کاوه هلته زکات کړی دی هغه نیت یې کافي دی بس یا دا سړی په خپل په دغه وخت کې چې دا پیسې مسکین ته ورکی دلته نیت د زکات وکي هم ډیر اعلی دا هم سی کیږي یا هغه عزل د مال نه وکړي په وخت کې د ادا هم نیت د زکات نو دا غسی مسکین ته څه پیسې ورکړي یو چا لکن زکات بیخي په یاد لا نه دی په دغه غړي نو نیت د زکات بده څنګه وکي چې بالکل ورته فکر لا هم نه دی چې مسکین ولاړی د ده څه غائب سو د ده اوس ور په یاد سوه چې ما نیت د زکات کړی وای نو هغه پیسې خو به په زکات کې درېدلې وای کتابونه راوړي حضراتو وای دا سړی دې اوس نیت وکړي تر هغه وخته پورې چې د هغه مسکین په ملک کې وي او د ده په لاس کې هغه پیسې یې مصرف کړي لا نه وي نو سبا بل سبا بل سبا د نیت د زکات پسې ولېږي هغه نیت په هغه پسې رسېږي دا نیت هم کافی دی صحیح دی او د زکات او ادا د زکات داسې کیږي والسلام